د سورۃ الفاتحه متعلق اولنه خبره چې ربط او مناسبت او داغي په ځای باندې د سورۃ الفاتحه فضیلت او مقام هغه مخ کې بیان شو دویمه خبره داود صورت سورة الفاتحه سبیانی د دې مرکزی مساله صدا نو د دې مرکزی مساله هغه دا مسله توحید لا اله الا الله چې دا الله رب العزت مناسب صفاتونه صرف الله رب العزت لره دي د الله رب العزت په صفاتونو کې د الله رب العزت شریک او صدر نشته دی خلاصه د صورت دا صورت دا مسله په کومه طریقه بیانې انداز بیان د صورت ابتدانا اول دا و بیانې او پاغي باندې سلور ثبوتونه سلور دلیل دلیلونه د عقل د الله رب العزت کلی صفاتونه اسماء الحسنا بیا نمونه دا هغه چا چې هغه تربت القلب نصیب شوی صراط الذین انعمت علیہم چې دا غي زړونه الله رب العزت کله کړیو دا غي نمونه صراط الذين انعمت عليهم بیا نمونه د هغه چا شاغی نافرمان وو نو هغه دو قسمه وو یو چې دا غي په زړونو زنګ راغلو ټاپه په لګېدلې وا بالکل نه منلا او دویم قسم هغه چې پاغي لا مهر نو لګېدلې قابل اصلاح د خلاصې لک تفصیل او وضاحت د اول سرنا سورۃ الفاتحه خپل مقصد بیانې چې الحمدلله دا الله رب العزت مناسب صفاتونه صرف الله رب العزت لره دی الله لرا شریک وی صدار نشته دی پاغي باندې سلور دلائل ذکر کړي اول دلیل لله خالق او پیدا کونکي صرف الله تعالی دې بل څوک نه یک یوازې الله رب العزت خالق دی بل سو خالق نشته دی دویم دلیل رب العالمین تربیت کوونکې د مخلوقاتو دی هر چاله او هر قسم د مخلوقاتو لا جدا جدا طریقې سره تربیت کوي پالنه کوونکې ده مربي ده رب العالمین دریم دلیل الرحمن الرحیم هر قسمه خیرونه او برکتونه غور کوي دا د دې دلیل دی چې الحمدلله دا الله رب العزت ټول مناسب صفاتونه غلره دي سلورم دلیل مالک یوم الدین مالک دې د ورځې د بدلی دې موبایل دا څه دا اختیارات صرف د الله رب العزت دی د دینه معلومیږي چې لا اله الا الله یوازې الله رب العزت اختیار مند دی دا سلور دلائل ذکر کړل چې هر کله یو عقلمن په دې سلورو خبرو کې سوچو کی او په دې کې فکر وکي داغه د ضمیر به دا اوازي تابعداري په کار دا او غلامی د دې دلیلونو نارستو زد او عنایت کوونکې هر درم دی او زدی او عنادی دی چې په دې باندې الله رب العزت مونږه کلک کی آسنا خدای مکا زلونه د الله رب العزت په اختیار کې دي چرته نا قدری را نه ونشي او زړونو کې هم ستکبر را نشي او اسنا چې د خپل نا قدرای د لاسا او د تکبر د لاسا چرته د لوی نعمت نه محروم نشو نو الله تعالی وخت دعا پکار ده او دا کله کېدل سناشنا نه دي چې ګینی دا ناشنا کار دی د دې لارې لارويشته دی او د دې لارې ملګری شته دی نو صراط الذین انعمت علیہم نمونه ذکر کړي چې چاته دا د زړه په خواله نصیب شوه الله په لوی احسان کړو خو حکومتونه مخالفو او که جیلونو ته یا چول کورونو ته یا چول او کو اورونه په وراول خدا الله احسان په هغه د دې مسلې نه جدا شوی نه دي دا هغه خلکو چې هغه طرف تل قلب نصیب شوی او دا غي نمونه صراط الذين انعمت عليهم دا غ خلق ذکر چاغی طرف القلب نو نصیب شوه داغه مقابله کې دا غي زړونه سخ شویو سره د پویدو نه مسله نو منلې خو پوی شیو خو زد کو عناد کو نو سره د پوی نه مسله اون منلا نو پاغی د خدای غضب شو زړه تور شو او زنه داسیو چې هغه د جهالت په تور تیارو کې پراته وو او موږ نه پویګو موږ نه پویګو نو دا د صورت خلاصه وا کلنډه بندوي او یادې نو مسله د توحید لا اله الا الله پاغه سلور دلیلونه بیا د دلیلونو نتیجه او بیا د الله رب العزت نه د زړه د کلا کېدو دعا او بیا نمونی درې چې چاته د زړه کلا کواله نصیب شوو او بل د هغه مخالف چې پاغی ته په لګېدلې و او یا په نو لګېدلې خو مسله نه منله چې دا سورۃ الفاتحه کې په امتیازي طریقه باندې دي اډېری خبرې دي امام رازی رحمه الله او ځنې مفسرین نور ویسا شیخ سے مد ذله العالی هغه د لطائف الفاتحه په نوم باندې ذکر کړي سمت الدرر کې شیخ القران رحمه الله تعالی ورته هم اشاره کړې ده هغه ډېری خبرې دي اولنې خبره اولنې امتیاز سلور غټه مسلې سره د دریو ډالو د بیان نه دویمه خبره رد په هر باطل ډله باندې کدا غي د الله په معرفت کې خطا شوی کدا آخرت مسله کې خطا شوی کدا الله رب العزت د صفاتونو په پیجنګلو کې خطا شوی کله پیغمبر په جنگلو کې خطا شوی وي او کو په پیغمبر په لار کې خطا شوی بدعاتو کې که اعمالو کې خطا وي کا قائدو کې خطاوي دا غیر ټولو اصلاح په دې صورت کې کوي درېمه خبره په دې صورت کې الله رب العزت د ځان نه د غختلو طریقه خي چې زمانه وا په ست طریقه باندې غواړي د هر یو دفتر خپل اصول وی د نادرا د دفتر خپل اصولي او د پاسپورت د دفتر خپل اصولي د لیسنس د دفتر خپل اصولي د هر یو خپل اصولي خپل طریقه وی دا الله رب العزت د دربار نه د غوښتو خپل طریقه دا او خپل وصول دي اول چې دا الله رب العزت نه غواړي نو د غوښتو طریقه دا ده اولنې خبره چې دا الله صفاتونه بیان کا دا الله رب العزت لوی بیان کا دویمو خپل عاجزی او وفاداری بیان کا او دریم خپل اعلی مقصد بیا مخه تکا چې د زمیدار چې چاله لاړ شي نو څنګه ته غواړي اول دا غ صفاتونه وکي وای ته داسې ته داسې ډېر خبرې ورته وکي تاسو جی الله تعالی ډېر لوی خوې درکړل دی طالبانو خبره تیبن ولا ورکی د بوساړې سر ته وخیږي نو دویم بیا ورته خپل عاجزی ذکر کی منګه جزان سیو مون سره سی کلام د روپو ضرورتي کلام د کودالو ضرورتي نو خپل عاجزی بیان کی دریم نمبر کې خپل وفاداری چې زمونږ د څه ضرورت شوه دی نو مونږه تاسو را راغلی او تاسو دروازهون ټکولې ده او تاسو تش لاس نیو پری خودي نو سرورم نمبر کې وته وای وای زما د لاسو زر روپو ضرورت ته نو کله را لراکړي اپ ځان پوي اومني او جیب ته لاس تلې ورکړي والا اول الله رب العزت تا دا الله لوی بیان کا الله تا د نششت کړه ما زنوم تا پیدا کړم او دا وایا خوګ دا وایا بیا تربیت خبر او کا الله رب العزت تعالو کړم مور دې را باندې مهربان کړه پلار دې را باندې مهربان کړه مشره خور دې را باندې مهربان کړه لبولم به رور دې را باندې مهربان کو ترو ماما دې را باندې مهربان کو او لوی دې کړلم الله تا دومره وخت لوی کړم لوی دې کړم سوره مهربان اے چرابانستا حق راغه اوګي می درانی شوي نو زما د طرف نه صدرزي تش ګناهونه او استاد طرف نه چې راځي نو تش رحمتونه الله ټول اختیارات تا سره دي دار سي اختیار تا دي دا دی ویل ورپسې خپل عاجزي بیان کا ما تا نه غوښتنه کړې ده اوس زما یو لوی ضرورت ته دنیا کې چار چا پیر د فتنو اور بللې هر طرف ته فتنی دي مصیبتونه دي الله په دې کې خپل ایمان ساتل ډیر ګران دي الله ما دی ایمان او د قران په لار باندې کلک کا نو الله ستا دربار ته منډه وهلا ستا دربار ته منډه وهلا او ستا دربار لرالم دا وفاداری شو په داسې طریقه دا وغواړه مونږ وایو غواړو او قبليږي نه نو مونږه غواړو کو مونږه وایو او بلا بچیو په خدای یقینو کا چې ځان ته بس سوایو نو ډیر غټ ځان ګڼو کنه چې دواو کو نو ای بس نه منی رالنو توبه خدای توبه خلکه خبر الله ته ورړو پکار دا سیوا چې زمون خلی هغه ندینو ګینینو الله وعده کړی دا چې وی غواړی چې قبلو مې وی غواړی چې قبلو مې نو دا الله په خبره کې او دا الله وعده کې خلاف نشی راتله خو زما دعا کې فرق دی نو ځان ته د کمی نسبت نکو او وایو خلو وش لیدا د دې ځای نه چې کمونو غوګونو لمه خلا رااله شپه مې پرې نه خدا رز مې پرې نه خدا او لګیایم او منی را لنانو نو خدای پاک ته خبر ورړو نه ځان ته نقصان وکا زما روټه به حلال ني زما عمل به مزیدار نوي زما د غختونو طریقه به مزیدار ني الله رب العزت هغه چې کمندونو دعاګانې قبلې الله رب العزت دعاګانې قبلې دواګانې چې کمندنو الله رب العزت نه رد کړي نو عاجزی چې کمدنو دا وکا په دې طریقې وغواړه نو ګوره چې الله رب العزت هغه چې کمدنو قبلې یو کنا نو دا تعلیم المسأله دریم امتیاز تعلیم المسأله سالورم شیخ سید پنځپیر بود ذل العالی ذکر کړي چې په دې صورت کې د اوخيار سړی پنځه نخې ذکر کړې دي چې اوخيار چاته وایي د اوخيار سړی نخې ذکر کړې دي یاونه ښا چې دی ولا الله سره تعلق ساتي سلورم انخا دیو ملګرتیا د نیکانو سره ساتي ملګرتیا به د نیکانو سره ساتي پینځم انخا د غلطو د ملګرتیا نه بزان ساتي د غلط خلکو د ملګرتیا نه بزان ساتي پینځم امتیاز په دې صورت کې د معبود او د الله تعریف ته پشپاګو طریقو سره الله رب العزت او پی جانا پشپاګو طریقو سره یو طریقه چې هغه الٰه دی دویما چې هغه رب دی پنځم هغه احسان کوون کړي شپغم په کفر باندې غوسه کیږي بل امتیاز شپږم امتیاز چې عالم په دوه قسمه لري د عالمانو دوه قسمونه بیانې د عالمانو دوه قسمونه بیانې یو هغه علماي سو او دویم هغه علما تابعدار د الله یو نیکان عالمان ذکر کوي او دویم چې هغه چې کمدنو تابعدار د الله نیوي علم کړي خو علماي سووي ووم امتیاز په دې صورت کې بیماری هم ذکر کړي او علاج هم وي یو بیماری د عقیده او دویمه بیماری د عمل داغي علاجونه کوي دا عقیدی بیماری او حقیقی په معرفت د الله چې الله او به جنې نو زړه ورې سم شي او د بدن بیماری دا وخلقیږي په اتباع شریعت باندې چې د شریعت باندې روان شي په اتباع د شریعت بل امتیاز په دې صورت کې تزکیه النفس تزکیه القلب د زړه د پاکای طریقه خي تزکیه النفس د زړه د پاکۍ طریقه خي زړه ګند کیږي د زړه ګندواله اپریا او په تکبر راځي دا دو لوی تباہی دی ریا او تکبر دا غی علاج خی په تواضع باندې او په اخلاص په تواضع په اخلاص باندې دا غیث علاج خي بل امتیاز په دې صورت کې د نبوت اثبات کی تقریبا په لاسو طریقو باندې او بل امتیاز دی صورت کې مقام او شان د صحابه کرامو ذکر کړي مقام او شان د صحابه کرامو دا د صورت ابتدایي امورو صورت شروع کو پاغي کی اولنای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د قران کریم د آدابنا هغه دا دا چې په سر د قران کریم کې په ابتدا د قران کریم کې اعوذ بالله ویل شي کلا چې ولولې ته قران کریم لرا آیت نمبر 98 اتنوی فایزا قرات القرآن آیت نمبر 98 سورت نحل هر کلا چې لولې ته قران کریم لرا چې قران کریم په سر کې او په ابتدا کې قران کریم په ابتدا کې اعوذ بالله ویل شي مقصد دا اعوذ بالله هغه دی رد شرک فی الاستعاذہ رد شرک فی الاستعاذہ عربو کې یو شرکو شاغی با مصیبتونو کې او تکلیفاتو کې او در روانو خطرونه د ځان بچ کولو د پاره صدرګاهونه مقرر کړیو زیارتونه مقرر کړیو او پیریان مقرر کړیو چاغی به در روانو خطرونه دا غی په ذریعہ باندې پناه غختلا پښتنو کې امداسیو بوساړه به زیارت سره تړل د بوساړو بابا به وتوي او چې غنم به وشو نو اوګه به زیارت منجور لا ورکاو چې بیا په دې کې ګونای نکېږي او غوې براله بیا نر غړی کدا سینې نو بیا براله غوې ور غړی نظر روانو خطرونه وي ځان بچو یا د مصیبتونو نه لکه د خلکو نه بچ سرک شو نو پیریانو ماماګانو تاسو خپل کډه والی موږ خپل کډه راکې نو دا د پیریانو نه یریدل نو ماماګان به وتوي ماما خو د مور رور ته وای نو د مور پیرای وا پیریانو کې واده کړو ماماګان د کمی دي دا زمونږه که مسلمانانی ان رونو هم دي لکه څنګه چې نور مسلمانان زمونږ رونه دي او که کافرانی نو د سیم دشمنان دي لکه بوش او اوباما چې دشمنان دي خدای شته کته یریګو ځان له خپل تابعیا کوي که یریګي د نن جان نو اکبر به تیریږي غټ پیرې به تیریږي زموږ ته کار دی نو دا پخوانی د قران کریم د نزول له وخت او د هغه نه مخکینی چې چا وګړي په یو کاند کې یو تنګي کې او دراولې ناغه د شپې نه आवाज وکړو اعوذ بسید هذا الواد د دې کاند په مالک باندې ز امن غواړم هغه دې مال امن راکړي قران کریم هغه شرک رد کو وی قران کریم ته کیناستی نو اول د شرک بنیاد غوس کا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا و صرف او صرف د الله په نوم غواړي د بل چا نوم او بل څوک پنا نشي ورکوله دا ویل چې د پلان کې د لمن د لاندې یا د پلان کې د امسا د لاندې یا په موږ د پلان کو سورې دی نو دا خبره غلطه ده اعوذ بالله نو دا د دې استعاذې د اعوذ بالله مقصد او دعوی وا چې پناه به صرف د الله تعالی په نوم غواړي د بل چا نوم پناه نشي ورکوله بل څوک په پناه کې الله تعالی ته محتاج دي سورۃ المؤمنون اساس یایم نمبر آیات کې وایي 88 کې او هغه الله پنا ور کوي او دا الله مقابله کې پنا سوق نشي ور کوله دا الله رب العزت مقابله کې سوق پنا نشي ور کوله نو پنا الله ور کوي سورت فلق او سورت الناس او په دې باندې لګې دي لري په دې باندې لګې دي لري چې اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس پناس په الله غواړو پر عبد سبا باندې او پر عبد خلکو باندې نو دا معلومه شو چې پنا او امن الله ور کوي نو تعویز معنی دا پنا ور کول تعویز مونږ وایو تعویز لیکراله استاد تعویز لیکا او ځان له مسله لیکل او نه لیکل څنګه چللې څنګه نه خبره دا ده چې ډودین لیکل شي چې چاره ورځي نو پکار دا ده چې ډوونه لیکي نه دې صاف لیکي او نه دې چې کمندونو تعویز لیکي او وایي ویل دا بهتر دی او چې چاله ورزینا ویل نشي یا د کول نشي یا معشوم نه نو کاغل اولی کې نو د علاج د دوايې د حد دي ثواب موافق نشته دوايي دا علاج دی او ځان له مساله دا خو چې لیکي پکې نو سو لیکي چې لګي پکې نو پای کې به د الله نمونه او د الله صفاتونه قران کریم چې کوم اجازه ورکړل دی پیغمبر علی السلام او په صحیح جواب کې وایي د غیر الله نوم به کې نه لیکي ان د پنا د پاره به د نبی علی السلام نوم هم نه لیکي نبی علی السلام په پناه کې الله ته محتاج دی